دې د سورۃ الجن وای د جن واقعیا په کې ذکر ده نو ټول سورۃ اونا مول شو په نوم د سورې جن سره تسمیه د کول شو په اسم د جز سره دا صورت په اعتبار د حالت جمعي دو او یایم صورت او به اعتبار النزول سلوختم صورت سوره زمر نه د رستو نازل شوی دی د دې صورت ما قبل سره دا ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو انکار المنکرین وها هنا اقرار الجن مع كونهم ناريه تبع مخکې بیانو د انکار د منکرینو سره د دینه چا بشرو دلته اقرار دی د جنو سره د دې د کونه نار الاصل وفي النار خيانه وتکبر په اور کې خیانت ته ډیر شی و تواچو لک ته جوړ شي تکبر دې په برزي وفي التراب امانه وتواضع په خوره کې تواضع ده پورته ولا کته برازي او امانت ته تخم پکې واچو ډیر بشي لکه څنګه سلیم الفطرت د بنی آدمو نه تګي دي او بو د حیات د قران ته وکذا سلیم الفطرت من الجن عاتشون دغه رنګه سلیم الفطرت د جنونه هم تګي دي ومنتظرون او منتظر دي لماء حیات القرآن الكريم د پاره د بو د حیات د قرآن کریم د حیات درو منیر کو خلاصہ بیان تأثر الجن فورا من استماع القرآن الكريم بیان دی د تاثر د جنو فورن د استماع د قران کریم نه مقبول الاسلام او قبلول د اسلام دی وتبلیغ الجن لقومهم تبلیغ د پیرانو د بیا قوم ته والنهي عن عبارة غير الله من زاد عبادت غير الله نه والترغيب الى عبادة الله او مين ور کول دي عبادت الله بسم الله الرحمن الرحيم